کلی کلی دی یو سړی یو سړی اوم یو ګوا ژوندای دی مولانا صبغت الله شیرانی د ژوب والا هغه وخت کې دی په اشاعت کې تقریبا شل 25 کال مخکې دا دستاویز لیکل شوی دی او دی کې د کلی مشران راکښینستلي دي جمع شوي دي یو اتحاد او یو اتفاق یې کړی دی په لسو خبرو د دوی اتفاق راغلی دی مشرانو کې یو خو زما والد صاحب الله دې رحم پې وکړي الله دې قبر د نوره ډک کړي بل مولانا عبدالغني صاحب غالبا د مفتی حبیب الله صاحب والد صاحب مرحوم الله دې قبر د نوره ډک کړي کاغه شاید هغه به کاغه نه بل په دغه نامه څوک مولوي سوي کلی کې هغه بیا زما په علم کې نشته هغه او بل بنا نور محمد کا الله دې قبر د نور ډک کړي الله دې رحم پې وکړي ټول فات شوي دي د هغه نوم په کښې کښې دی بل د تنار مولانا صاحب محمد رفیق دا د هغو دستخطونه دی او اوریجنل سو فیصد د هغو دستخطونه ګان هم سته او د دوئ د دستخطو سره بلکل سیم ټو سیم میچ دی بلکل نو دای کې هغه زه نورې نوې خبرې نه درته کوم دا خط ما ساتلی داسې موقع له چې راځي په دغه اصول چې موږ مشرانو لیکلي په دې اتفاق وکړو نور به خیر سی ګوري شیخ طیب چې راغلی الله دې ژوند ورکي هغه یو مسلې سړی او هغه یو د اصلاح سړی و اې کلی کې هم چې سورانه بیرانه او مولان میانس کې یو څه مسائل کې نور څه خنو خو څه مسائل کې مولان څه جیدا سره شریکی خو څه مسائل کې د مولان اختلاف و نو دا اختلاف خو یې ملایانو کې نو چې دا اختلاف ملا ونی کې بیا ملا ملا کلو بیا ملا ملا نه خود بکی دا اختلاف او او شیخ کول چې کولې نو شیخ طیب الله پاک دا غل عمر کې برکت ورکړي مصلح انسان بهادر انسان نډر انسان انتهائی هوشیار انسان انتهائی عاقل انسان بی تمی بی لالچ الله پاک انتهائی ډیر صفتونه په کی ایښی دی شیخ محمد طیب قائد پکارو خو جو داسی قائد پکاری هغه ها څو څو ځای داسی میدان ته حاضر شوی کله چی مشکل راغلی انسانان خو خبر نه وي چې ګوري بیا د میدان ته حاضر شوی نو معامله یې په لاس کې اخیستې او کیسه یې سره ختمه کړې نو هغه دې کلي ته ستاسو ټولو په علم کې دي څه وخت مخه راغلی یو یو خو هغه دا کارنامه وکړله چې کلي کې چې کوم علماو میانځ کې معمولي یو څه اختلاف و هم د مسایلو په سر باندې نو دا ملایان یې سره کښېنوله په هغو کې یو ملا یې پیش کو نور مولایانو ته نو هغه مولا په اعتراضونه کېده نو هغه بیا جوابونه کوله آخر خو شیخ طیب صاحب هغه دا اصلاح وکړه دا بیا د بازو عوامو خپل مهنتو د جی عبد العلیم مهنتو د جلال جان رور او د جی خوشحال مهنتو د جی بخمامدو او مولوی عطا الله د مولوی عبدالستار صاحب زوی هغه و نور هم شاید څوک و فی الحال ذهن ته دا نومونه راځي نه دا دې څه ملګري وه خو الحمدلله خلک انتهایي زیات خوشحاله زیات خوشحاله شو خو ما ته خو دا احساس والله نه کېدی چې خلک به دونه خوشحاله کېږي زه به دې څه خبر وم بای ای بایورانه چی شی د بیرانه چی شی د والله ګرد کارونه اسانه دي داسې خلاصیږي داسې زه چم دروښیم بای دا خط روس درته پړاوم اسی زه چم درشایم ته که غواړې چیرې ژوند خوشاله شي چا سره ورانه بیرانه نه زه د خلکو سره جوړ یم زما سره خلک جوړ دي دغه شی که غواړې د دې نسخه زما ایزده ده او ډېره اسانه نسخه ده اورې هغه اسانه نسخه دا ده ته خپل په نفس باندې قدم کېږده الله مخ ته که اخلاص وکړه خپل په نفس باندې قدم کېږده خپل تر بازو حقوق ور تېر سه بیا جوړه جوړه بیا به ته په خلکو ګران یې، خلک به په تا باندې ګران وي. هر چا ته چې ګورې ستا ورور به وي، هر څوک چې تا ته ګوري د هر چا ورور به یې. اوس مصیبت دا دی وبایي چې موږ خپل تر دا یوې ذرې حق نه تېرېږو. یوه ذره حق یې تېر ولاکسه تر یوې ذرې حق تېرېږو او ظلم د پاسه ظلم کله دای چې سړي ظلم کړي ظالم ظلم مني نه څه وخت د مخه مې انتهایی نا امیده نا امیده دا کلی کې ورانی بیرانی انسانان ولیدلی بای معمولی خبری بای په میاشت میاشت باندې ستړي هلاک پکې یو خبره نه منل کیږي یا الله دا قران دی دا حدیث دی یو خبره نه منل کیږي نه د قران احترام نه د حدیث احترام نه د عالم احترام نه د یو باحیثیت تاجر احترام نه د سپیږیری احترام احمد شعیب صاحب تاسو ټول پیژنئ از خود هغه ما ته قصه کول ما نه دی ګایولې نه مې د کلیان ورته ویلي دي از خود خپل شروع زی کیسه کول ما ته چې زه پنجاب ته وزرتلم ما ته مولوی صاحب وای په دې پنجاب کې او زما په دې علاقې کې الله ما ته عزت راکړی دی د دوی وای د قتل مقدمه یی یوازی ورغلیم او یو واری ورغلیم دویم وار می قدم هم ولا که وراخستی قتل مقدمه یی یوازی ورغلیم د قتل مقدمه حل سوی خلک په احترام کی او عزت کی نو ما اوس ده ته سوی نه چی زمونږ دا خو دونه غټی مسلی وی هم نه قتل ته دی الله پاک نوبت نه رسی وړی وړی مسلی یاره دغه ډیر مشکلی خو چی شی نفسانیت نه پسې به یا ولې زه او زه او زه په څو او زه داسې او زه دا زه زه ډیر وای اور احمد شیب ساوی خلک زموږ داسې احترام کوي او زه وتی توان چې احمد شیب سا په خپل زموږ بیا دغه احترام کوي زم د دغه دغه احترام کوم دی بیا لکه خلک چې د احترام کوي زما دغه احترام کوي کراچی کې یو ځای موږ دوره پړه وو خیر خو هغه خوند نه کوي چې زه اوس درته ووایم څه احترام او څنګه او دا هغه خوند نه کوي حاجي دا درته وایم چې باید کم از کم سړی یاره یو د چا لحاظ وکړي یا خو شریعت ته وګوري یا د چا مخ ته وګوري دا چې وړې مسلې پکې ستړي شوي د شپې د ورځې بس نه حل کېږي والله پاک شه پوهېږي سړی کله نا امید شي کله بیا د شړي امید پیدا شي، زړه د زړه خوشاله شي. په دوو کیسو بیا زما زړه خوشاله شو او زما زړه دعا کوي. چې ژو معمولي کیسې یو خوا اوږده وي. زه خو نومونه اخلم خو په بدو یې نه اخلم. بای. نو یو د ملا حاجي ملا نظرماد او. وای زما زړه دوا په دې کې چې مسلمانۍ ته زه وګورم اجي مهربان او اجي زبران دا برای دا کیسه ولنډه کیسه خپل تر حق تیر شي چې وسړی حقدار وي حق لري خپل حق اخستای هم سي په وسه هم وي اخسته یې هم سم بیا یې هم پرېږدم د الله د رضا دپاره دغه مسلماني ده دغه مړانه ده دغه غیرت دی موږ پښتنو کې یو خدا دی چې حد مې په چا پسې ورغلو که زه زورور یم سوال نه پیدا کېږي خپل حق به اخم یو په څو چنده بې ځینې اخم او که زه ظالم یم چې زورور یم که ظالم هم یم لا به هم زه نه یم ظالم ولې چې زورور یم بی داسی نه یی پکار کلی کی لوری ده دا خامخا راځی پکی صحابو کی داسی اختلافونه راغلی دی ورانی بیرانی راغلی دی جنگونه راغلی دی سخت سخت جنگونه راغلی دی بای خونو تکړه خلق اغی آغا خلق تکړه خلقی چی آئی زرکی ساتینا معامله راله معامله سره ختم کی په اسانه پروګروي باندې باندې خپل دي سر نه په خلاصي نو درېمانه لمټا کی په بل چا باندې نه خپل خلاصوم نه په بل باندې خلاصوم نو دا خو نه د طریقه وای پنځه ورځې ژوند دی د دنیا پنځه ورځې ګوري دا چې به ختم شي والله العظیم چې په پوبه نصیبای اوس خو ستا غرور دی اوس خو ستا نشه ده اوس خو ستا مستي ده اوس ستا شباب دی اوس ستا ځواني ده اوس ستا جایداد دی ستا مال دی اوس ته مټې دي مضبوط دی اوس ته ورونه لري قوم قبیل لري په دې شانو ته دوکه دا شیطان دوکه کړي ګوري دا تمام به ختم شي ګوري دا ځواني به خاور سره خاوري شي تکبر او غرور په دې په خاور کې میټاو شي ګوري دا نه یې پکار موقع ده پنځه ورځې ژوند دی سم ژوند کول پکار دی بای یو د بل ورونه الله پاک وای انما المؤمنون اخوه المؤمنان سره ورونه دی بای نو یو خو هغه چې د صفا سوچ فشت کافر وبولم بیا د نو دشمن هم بولم که دي ورور بولمه بیا دي نه ورور بولم بیا نو حقوق درکومه حقوق د ورور په ورور د مسلمان په مسلمان اسلامي ورور قرآن پې ډک دی حدیث پې ډک دی مسلمان د مسلمان ورور دی مدد دی کی پر موقع به کوي به یار مددگار به نه پریدي بیمار سو ته پوس له ورځي پښتنې نه ورځي مړ سو جنازې ته ورځي عیادت ته ورځي دا شری حقوق دی د مسلمانانو یو په بل باندې نو اسی می دا درته وی بای دا خط څه خبره مخته لاړه دا خط دی نو زه به څه درته وایم چې دا ذکول پکار یا دا د سره سبق درته شروع کوم د سره نه لند به دی درته وایم دا دوه ګروپونه دي یو کې زما د والي صاحب نوم لیکلی او بل کې د اجي نور محمد صاحب نوم لیکلی لسو خبرو باندې غالبا د دوی اتفاق دی یو خبره دا خط په اردو کې دی ہر ایک گروپ اپنی اپنی مسجد میں نماز ادا کرے عوام کی مرضی ہے جس مسجد میں نماز پڑھیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک اہل حق ہے اور نماز بلا شبہ جائز ہے دا غالبا دا اغا خط تاریخ پہ لکلی دا کلی نوی نوی جوڑے دی دا لکلی دی جو بس دا دوی ڈلی دی او هر یو د خپل خپل مسجد کې ټیک شو لمونځ کوي او نماز بلا شبه جایز دی یو بل پسې مونږ عوام کې مرضی د عوام خوښه ده که یو مسجد ته ځي که بل مسجد ته ځي لمونځ بلا شبه جایز دی لمونځ بلا شبه جایز دی که یو مسجد ته که بل مسجد ته دا یو نکته دویمه نقطه یې دا پکې لیکلې ده عیادت مریض نماز جنازه مل کر ادا کریں گے اور حق اسلام سمجھیں گے دا بل نقطه جنازه کې پیژ سو په ګډه به کو بیمار کې پیژ سو بیمار پر ځای له ورزو او دا به د اسلام حق بولو یعنی دا به د خدای حق بولو په ځان باندې دا بل نکته ده چې دا مشران او علما او چې دا کلی جوړې دي دا لیکي د سختونه استا دستاویز ما سره پروت دی راځي چې په دې عملو هانو هغه شیخ صاحب هغه چې راغلو اصلاح یې کوله نو یو خو هغه اصلاح وکړه د بعضې ملګرو په محنت بل په هغه موقع کې هغه دا خبرو وکړه چې اصول ځان نه جوړ کړي کښېنئ اصول دغه اصول دی او جوړ اصول دي نو دویم اصل دویمه نکته هغه دا وي بیماری پیش شوله بیمار پیدا شو مړی پیش شو دا به په ګډه ترسره کوو بله نکته یې دا په کې ویلې ده وایي د باره چې کوم علما مېلمانه راشي یا زموږ یاستئ یا د یو خوا یا د بل خوا د بارانو مېلمنو عزت به کوو احترام به کوو بله نکته یې دا په کې ویلې ده چې یو د بل په استادانو یو د بل په شیوخ پسې به بدرد نه وایي تنقید به نه کوو اساتذہ و مشائق جس فریق کی بھی ہوں گے دوسرا فریق عیب تنقید سے یاد نہ کرے گا نہ آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کریں گے دا بد جاہل عام کو ہر ایک یہ سمجھائے گا کہ ہمارا اختلاف صرف تحقیق اولا افضل میں ہے حقیقی اختلاف نہیں عوام پکا بند نقطۂ پکرا عوام به دا پوه کوو چې ژموږ اختلاف خالي د اولاو د افضل دی چې آ خوا بېره که دا خوا بېره بې دا مطلب چې روا دواړو خواوې دي خو چې بې آ خوا دا او که دا خوا دغو نه اختلاف دی د جایز او ناجایز نه چې دا خو ناجایز دا جایز هغه حرام او دا واجب دغه سی اختلاف نه دی اختلاف معمولي اختلاف دی د اولا او افضل اختلاف دی عوام به په دې باندې پوه کوو نو اوس د دې سر بس چل کې چې هغه راځي چې هغه وایي وایي زموږ د احناف سره اصولي اختلاف دی دا خبره غلطه ده دا زما مولا نشي ویلی دلته زما عالم دا نه وایي نشي ویلی چې وای زور ته درېږم چې هغه دغه وای چې زما د دې خلق زموږ د دې خلق سره والله بالله د عقیدې اختلاف د ایمان اختلاف دا که څوک وای چې زما وسره سي زور ته درېږم لیکن دا چې خلک ستا علما مشران چې دغه ویلي دي د هغو خاصه ویلی دی وای والله العظیم د احناف سره زموږ د ایمان اختلاف دی د عقیدی اختلاف دی د دوی سره زموږ د الله کې اختلاف دی د الله په صفاتو کې مو اختلاف دی په ایمانیاتو کې مو اختلاف دی نو دا خدا مطلب چې یو مخ ته دوی الله جلا د الله صفات دی که سمنی نه د دې خدا مطلب چې څوک کافران نو دا اختلاف یو د کافر سره کېدای شي زما چی اختلاف دی د کافر سره می په الله کی اختلاف دی د الله په صفاتو کی د الله په توحید کی او په ایمان کی اختلاف دی ما د چا مسلمان سره په دی شان کی اختلاف نسته دا ای بای په خبری سره خلاص کی زوز در دو جان در ما بینه وای شړی د دو جان در ما بینه پیژنې دو جان در ما بینه دا چې یار یو سو یا بل خو بل سو که یو خوا کې بل خوا به دی اوس نو زه بل شی وروشایم زه کعدل کوم که انصاف کوم نو د دواړو خواو خامیانې چې دي هغه به ذکر کوم خو چې د هغه خامیم ذکر کوم د دې خامیم ذکر کوم نو دواړو خواوې ناراضي شي داسې دي ناراضي شي چې بل دی بیا پرنګ نه اوري زه دا وایم چې تمام انسانان سړی راضي کوی نشي سړی به یو الله راضي کوي دغه لاره ده یوه لاره د الله ده رضا په دې لاره که څوک ما سره ځي ځي دي نه ځي په مخه یې شه یو الله به راضي کو او بس. دا سیاست دا حکمت چی دواړی خواوی کوه اغم کوه دغم کوه لعنت دی دوروخی لعنت دی بیمانی ده. منافقت دی دواړو خواوی نه زما په خبری باندې سر خلاص کې وې سوړ زه دا نه وایم الیدیزو ته چې پنځپیریان سي زه پنځپیریانو ته دا نه وایم چې الیدیز سي هر یو د خپل هغې کوي انصاف دی کوي بد دی نه وایي بدرد دی نه وایي دا مه وایي چې تقلید شرک دی او دا نور دی بیا دا نه وایي چې چا چې لاس پورته کو مونځ یې خراب کېږي خو دا دا نه وایي زموږ علما چې ما ګای ولیدې الله دې زما په خوله کوي چې ما ګای ولیدې زموږ علما دا نه دي ویلي دې مسایل بدره دې نه دي ویلي یو هم نه دي ویلي اورې چې دا نه از ما د خبرې مطلب دا چې تعصب او ظلم او زیاتې دغه شی ناروا دي دغه مکمل چې مطلق تقلید شرک او دا خوا بیا د دې خوا فتوی شروع شي بای بد رد ویل شروع شي بای دا یو سمپل خبره ده دا انتهایی اسانه خبره ده دا د هر چا ذهن ته راځي چې دا انصاف دی او دا بې انصافي ده دا شوک یو دا شي مکه کوي خپل خپل هغه وی کوي وای شروع خو دا دی چې زیاتې مه کوئ، زیاتې دا لکه په بیان کې شروع یې ما وویل چې ټولې دنیا اورېده چې دا جهال او دا خره او دا و هغه دا خو ظلم دی یار یا که زموږ د جانبه چې کله داسې زیاتې کله شروع سوی دی خلک ګواه دي ما د ما په منبر غږ ورته کړی دی چې بس کباله زما په منبر باندې ما یې بس کباله کله که یو داسې خبره سوي نماز په کر بند کړي نو دغه ته انصاف وي دا خو شی بل دی یاره که انصاف کوي که مسلمانی کوي ته چلیږي نه نه په یو خوا کې چلیږي نه په بل خوا کې چلیږي ور در مابین یو دواړو خوا یو یو دا منافقت کوي او خامخا به تعصب کوي خامخا به په یوې خوا کې درېږي او دای به درېږي چې بل خوا ته به نو یو مخ باطل وایي زه خو داسې نه کوم نه دي کوي موږ بای ناراضه کیږي دي ناراضه کیږي یو واري نه په سل واره دي ناراضه شي دا چې دي ناراضه شي په دنیا یې بل پرنګ نه وي صفا خبر کو تاسو مکوي شړو هر تاسو ارڅو پیژنې شکنزا تعصب دی بای ولې شکنزا کوي ها یو مسله د دلایل پرونه کې دلایل پرونه کې بالکل مسله دی وکي دا هر عالم حق دی دلایل په روڼا کې مسله وکي د هر عالم حق دی اوریدو یو خواته دی ترجیح هم ورکي چې هر زما په ذهن دغه خوا بهتره ده او دغه دلایل دی پکې دغه سې دی وکي بالکل صحیح ده زما د خبرې حاصل او مطلب دا اخري اخري حاصل مطلب دا چې بای ظلم نه پکار هیڅ شروع د دشمن سره ظلم نه پکار صفات دشمن دی قرآن پاک فرمائی صفا دشمن دی صفا دشمن ظلم بنا ورسره کوي قرآن وای بدل واخه انتقام واخه کو په عدل واخه انتقام واخه په انصاف باندې واخه ظلم نه پکار تعصب نه پکار زیاته نه پکار نو دې کې دا نکتې لیکلي دي او نور هم دا شان نکتې شته په کې ټول خط خو زه دسم درته پړاوی بیا په یو خاصې موقع بیا دا نکتې زه در ښکاره کوم زوړ کاغذ دی دا د تاریخ هر څه ګواهان دستخطونه هر څه په دې باندې شته زما د والي صاحب دستخط دی په دې کې د مولانا محمد رفیق صاحب او د صبغت الله شهرامي صاحب او نور داسې څه کسان چې زه پېژنم انا یو نوم پکې سیرت صرف د عمر لیکلي دی عبدالغني خو زما دغه خیال دی چې دا مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم دی چې د مفتی ابي بلا صاحب والي صاحب دی غالبا الله دې مغفرت ورته کې الله دې قبر نور ډک شاید دا اغي یا به یو بل یو په دغه نامه به خیر بار کیف دا د سخت هغه پیژنې زوی پیژنې دا د چاره نو چې به وګور دا دومره د انصاف خبرې دي انصاف پکار دی زیاتې نه دی پکار خبره د کم ځای څخه کم ځای ته لاړه خبره وجدا شوه ټوس او مضبوط غره ته هم وايي، هغه سردار ته هم وايي چې خلک پناه وروړي، هغه چا ته هم وايي چې هغه په جنګ کې وږی کېږي نه، تږی کېږي نه، مضبوط او قوي وي. چې په دې لغوي معناګانو باندې نظر وشي، نو د الصمد دا مانا کېږي، الصمد داسې ذات دی چې د ترجو کېږي په حاجاتو کې. اعوذ برب الفلق پناه نیسم په مالک د ټول مخلوق یا وای پناه نیسم برب الفلق په مالک د چونه فلق وزن د فعل په معنا د مفعول لکه قصص و فعل په معنا د مقصوص ځکه الله پاک په نور د ایجاد شک وکړو د پردې د عدم دای د میانځې راویستو ممکن بیا الله ممکن راویستو نو بازی راشي چې بلا اصل لکه ځمکه اسمان بازی بیا ستن بیا اصل کله مجانس کله غیر مجانس اصل چی مجانی سی لکه دا انسانان چی پیدا کیږی اصل غیر مجانس لکه آدم له خاورې نه الله پاک په نور د ایجاد شک کو د پردې د عدم راویست ممکنات نو بعضی د اصل بعضی بلا اصل اصل کی باید مجانس باید کله د غیر مجانس زه په پنا کې راځم د رب د ټول مخلوق د مالک د ټول مخلوق فلق معنا د مخلوق ما په دې وکښه خو امي وی چې د پردې د عدم شک سوري تمام مخلوق راوت دي د عدم سو وجود ته په نور د ایجاد برب الفلق یا هغه مصدری معنا کو د الفلق پناه کی راځم برب الفلق د مالک د چونی چونه الله کی څنګه چونه کی غرونه الله پاک چوي پچینو وریږي چولې د باران زمکه الله چولې د پشنګیا النفوس السواحي زه خو ما ماناو چې د شر د جادوګرانو نه چې په ګون کې دی فلوقه دی په وټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د رب په فنا کې په فنا کې راځم د شر د حسد اون کې سیزا حسد کله چې ظاهر کې خپل حسد کارسازو مشکل کشا دی د انسانانو من شر الوسواس د شر د شیطان وسوسه اچون کی ځان هغه شیطان الخنا چې په شا کې دون کې دی په وخت ذکر د الله کې الذي یعنی هغه څوک یادوم یوسوس فی صدور الناس چې وسوسې اچي خلقونو کې پنا غوانم په الله د شر د شیطان شیطان سری وسواس وسوسې اچي اچي وسوسې خو ګنې وسوسې ان ګناه به چې سړې په وسوسو باندې عمل وکړي ازي کو وسوسې ډ ترازی او عمل نه پې ګنا نه آخو مشکاتی روایت کی راتلو ان الله تجاوز تجاوز عن امتی ما وسوست بی صدرو الله پاک زما امت ته معافی کړي وسوسو سو پوری چې دوی په وسوسې باندې عملونه کې دا خو غیر اختیاري شی وسوسه ما لم تعمل بیا تتکلم وسوسه که د فعل نو چې سړی په فعل او عمل وکړي نو ګناهګار کېږي ورنه وسوسه که د غلط قول چې سړی غلط قول وکړي نو ګناهګار کېږي ورنه هسې نه هسې مجرد وسوسې چې زړه ته راځي غیر اختیاري طور سړی په دې وسوسو خوشحاله هم نه وي اراده یې نشته چې په دې عمل کوم دې وسوسو کې ګورې ګناه نه هان که دا کی چې وسوسه زړه ته راغلل د قول یا د فعل ای وسوسې ته سړی وړي کې ځای ورکړي دا شان او وسوسې کې بیا دې سوچ کوي فکر کوي پلان جوړي منصوبه جوړي چې څنګه دا عملی کم څنګه اوس په دې عمل وکم کله خپل په ایمان کې شک سي ایمان کې نو شک مکوي بای یو موقع کې آیو تنو یې چیار موږ توحید توحید کو خدای خبر ته غټه برای کې کبرانه کې وای شړې توبه وباسه چې ایمان کې شک وکړو نو دا د ایمان نه زوباته ایمان خپل ایمان کې شک راو ایمان اذعان توای پوخ یقین ته وایي هغه یقین چې تر هغې نه بالا پوخ یقین جوړېږي نه سته دغسې پوخ یقین معمولی چې د شک راغی نو خو هغه اذعان او یقان خو نو پاته نه سو پوخ یقین خو نو پاته نه سو او ایمان عقیده به کلکه ساتي ورسره به د دغه هم کلک یقین وي چې زه په حق یم دغه عقیده حق ده دغه توحید حق دی نو آسی کله امیان پوښتنه کوي زړه ته وسوسه راځي نو حدیث کې راځي څه خلک واران رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ان نجد فی انفسنا ما تعظم احدنا ان يتكلم به اې د الله رسول مزړه کې وسوسه راځي داسې خبرې راځي یتعاظم احدنا ان يتكلم به غټ ګنا بولی هر یو په مونږ کې چې دا ماضي تلفظ وکړو په ړکی راشي داسې خبرې راځي ګناه یې بولو غټ ګناه تلفظ نشو پې کولی څه چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او قد وجدتموه واقعي تی دا شان وسسې محسوس وای هغه یو نبی اسلام ذاکر سری ویل ایمان د ایمان علامه شیطان هغه اړ ته وسوسې اچي چې کوم ډي کې ایمان وي، د ایمان غل و غل هغه ځي کور ته ور اوړي چې کوم کور کې سونا يي، شیطان هغه اړ ته وسوسې راچي چې کوم زړه کې د ایمان والا سونا يي. یا وجدتموه بل معنا هم چې دا وسوسې تاسو بد بولی دی یو نو وسوسه چې زړه ته راشي خالي په دې راتلو سړی ګناهګار نه دی چې ولې راغله هغه د سړي اختیار کې نه چې زړه ته راشي نو چې ته بد وهم بولې بیا خو نو ورته ثواب دی ګناهګار ته ثواب الله پاک درکوي ثواب په دې چې تا د وسوسې کلفت مشقت چې په تا راغو دلې برداشت کو نو یې تکلیف د شیطان چې تا ته ورسېدو تا برداشت کو نو د دې مشقت د تیروانګو د دې تکلیف د تیروانګو الله پاک تا ته ثواب درکوي الټا وسوسې زړه تاسو راځي ګوري او روایت کې راځي هم د مشکات روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وخت به راشي خلک به ناس وي سوال به پکې شروع شي چې من خلق کذا او من خلق کذا خلک خپل میانس کې تفوسونه شروع کی چا دا شي چا دا شي پیدا کړی خیر دا الله دا الله زمکه الله غرونه الله دا دریابونه الله کله سوال دین او کله نوبت دې ځای ته راورسي چې سوال وشي شه چې دا الله پیدا کړی هغه الله پیدا کړی نو دا الله بیا چا پیدا کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله خبره کدي چې تورسي دا نو بس اعوذ بالله وای او بالا نو ول ينتهي سړی دی فضا دې سٹاپ کیږي مزید نه بیا سوچونه فکرونه او سوالونه جوابونه نه کی دا داسې کیږي کله من شر الوسواس دا د وسوسو خبره او وسوسې راځي غیر اختیاري خو ګناه الو پکې چې سړی عمل پکې د شر د شیطان شیطان شر چې شي دی شیطان دشمنی خو ظاهر ده چې څنګه دشمن دی شیطان هغه ظاهر خبره ده شیطان د انسان څنګه دشمن دی د ویلی وا سوره بنی اسرائیل کې الله پاک وی اذ قلنا للملائکه اسجد نو اذ اسجدو لآدم بیا ورستو قال آرائتک هذا الذي کرمت علی شیطان وعده کړی الله زبد دې سړي د اولاد دشمنی کوم قیامت پوری قال وی شیطان آرائتک تما پوکت په دې هغه سړي باندې چې تا عزت ورکړي کوم سړي دې پما چولې دې عزت ورکو پما تپو کمات تپو کمات دا بار بار می ته ذکر وی چې هغه ارایتک چې دا کاف نه ارایتک دا کاف اسمی زمیری نه دی حرفی خطابی او دا مؤکد دی د معنا د دا تا په ارایتک چې کومه تا ده هغه زمیر مرفوع متصل او د فاعل ارایتک دا چې دا غي تاکید نو دوار بت توای ارایتک تما پوکت رویه تلوی دو مفعولونه غواړي مفعول اول اشاره ده هاذا اسم اشاره موصول سره مفعول اول مفعول ثانی محذوف په دلالت د سیله اغدادی لما کرمته علی ها ارایتک هذا الذی کرمته علی لما کرمته علی هنو بیا ویلی نه خرتنی الی یوم القیامه د اهتنی کن ذریته خامخا به زه خپل په کنټرول کې اخلم د د اولاد احتنک داپا دا موقع کې وای اذا جعل فی حنکها الاسفل حبلا یقودها به هغه وخت کې ویل کېږي زال مسیر وای چې دا به خپل ته کې زور وای چې خپل په کنټرول کې وای یو معنا د لا احتنی کن داسل چې زه به خپل واس کې اخلم زه به خپل کنټرول کې اخم. زه به د انسانانو څخه مرکوبه جوړوم، لنډه دا زه به د انسانانو په اوږو کې ورسپرېږم، کوم خوا چې ما کشول هغه خوا ته به یې کشوم. ابن قتیبه غریب القرآن کې د لآت نکن یو بل معنا هم کی چې کوم معروف مشهور معنا ده زه به بیخ باسم د اولاد دده لآت نکن اهتناک په دې معنا هم سیو چا چې رد په کوا په خپل خطاو اهتنک الجراد ابن قتيبه محاوره پېښوي د اهتناک په دغه معنا کې وايي ګوره مستعمل دی دې محاورې کې اهتنک الجراد ما على الارض اذا اكله كله اهتنک الجراد د هغه موقع کې ویل کېږي کله چې ملاخان پېشنې ځمکې باندې را شروع شي او ټوله په مخه وخوري او بیخې وکړي بدرالدین زرکشی البرهان کې هغه وایي د قران پاک چې خطابات یې هغه په هغه انداز کې وایي چې کم زجری خطابات د کداغه چې وایي نو هغه په دغه زجری انداز کې وایي د خوشکی په انداز کې وایي ا خطابات په هغه لهجه کې وایي اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز بیا الله ورته وایي چې وستی پیرزیزه چلو خطا یې واسه خطای باسه بی صوتې خپل په دعوت باندی هر باطل آواز دا د شیطان دعوت دی صوت کل داع یدعو الی معصیت الله نو هغه صوت دی د شیطان و ایب علیم بخیلک و رجلک سوارو په د ټول پیراوشکار کنایه د محاوره ده خپل وس په خرڅ کړ چې تا په تا نه کیږي هغه وکړه خود ده نو به خود دوی پرې کوي غوږونه د چارپایانو په تور د نظر د غیر الله ولا امرنهم بیا صرف پاره ګور اکتفا نه ده ولا امرنهم ام نور بم تعلیم کوم دوتا نور بم ورزد کوم دوتا نو به خود دوی ورانی د الله پاک ورکړی فطری جوړ یا دس ژره پسی خری ګوری دا تغیر دی د خلق الله الله ورکړی جوړ ورانول بریتونه کې سړی خری خری حلق کې حلق شوارې تغیر خلق الله سر ټول خری میانس کې او دیشتان پری دی چوټه پری دی زمبک پری دی بای ځای کې دا رواجو دا تغیر خلق الله یو انسان چی د بل انسان ویشته لګی دا تغییر د خلق الله سم دم ویشته انسان محترم بجمیع اجزائی مبتزن نو استعمالا د انسان یو عضو پرې کان تغییر خلق الله اوس خو سرجریانی کی وای دا سړی اوس شزه تی جوړ رسول اخبار کې وډم کله راځي زنانی چی د سر ویشت پری کوي دا تغیر دی د خلق الله دا شان وصل وشر وشم نمس دا ټول تغییر د خلق الله کم زنان چې یې زنان یخت بل لګي په دین د الله لعنت کم زنان چې مطالبه کی چې مال اولګو پام د الله لعنت دغه فعل د اصل هم لعنت شنه خالونه لګ انګوري را تغییر د خلق الله دا شان د چهره شته چې زنان یو باس یا دا ورځ او باس تغییر د خلق الله ناروا حرام غاشو په میانس کې فرجه پیدا کول د حسن د پاره تغییر د خلق الله فليغيرن خلق الله دا یو مانا وه دوې مانا ګانې ما نورې کښلې په دې ځای کښې څنګه تغیر کړي یا دا الله مخلوق یو فې دی له پیدا کړي یو زه به دو سره چل کوم زه به مخلوق نه دوی له خالق جوړوم ستوري الله پیدا کړي مر الله پیدا کړي سپوږمۍ یو فې دی له چې په ستورو انسان لار معلومه مثلا دوی به تغیر کوي د خلق الله تغیر راست ستوري به موثر بولي اوس هم سته کنه دا نجوم پرسته سپای لیکلي نجومي باوا او پلانه پلانه اخبارو کې اشتهارات دي نجومي سمده مې لیکلي ستوري موثر بولي ستا ستوري دا دي ستا دا قسمت دی دا شان بده معنا مو خیر د شیطان دشمنی شیطان ویلی و بیا نو الله پاک وی و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسران مبینا کم څوک چې شیطان دوستانه کی دا سړی صفا تاوانی سو صفا پنا غواړم د شر د شر شیطان شیطان دشمن نه الله ویلي دي چې لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین بیا الله ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی ګوري تاسو شیطان اونې صاحب په دشمنه دا خو شیطان او دای دشمنی شرط شیطان جیری د شیطان شرور تمام ګناونه یې ځکه دا ټول د شیطان په تایید کیږي. هري ګناه نسبت شیطان ته کیدای سي، بلکه د هر هغه فعل چي شیطان پرې خوشحاله کیږي نسبت کیږي شیطان ته، لکه ولما انسانیه الا الشیطان، شیطان پرې خوشحاله کیدو ځکه یې هغه ته نسبت وکړو. شر د شیطان ګوري تمام ګناهونه دي شر د شیطان د شیطان وسوسې دي غلطي شر د شیطان د شیطان مکائد دي چلونه چې انسان خطا کی گمراه کی په یو یا په بل طریقې باندې شیطان ډیر عظیم جرنیل او خپل شیطانت کې ګوري عظیم جرنیل څنګه انسان گمراه کوي ابن قیم رحم الله اغاظه اللافان کې هغه وایي شیطان چې انسان ګمراه کوي اول د سړي مزاج بوی کی مزاج اپویج بدی مزاج د سړي بوی کی کله یو سړی مزاج کې باهمت دی تکړه کله یو سړی بې همت دی کله سړی مزاج باندې شاعت غالي خو بهر کې فیاري سړی مزاج وي جو بیا پای طریقې گمراه کی کله که د چا په مزاج کې دا معلوم کی چې دا بهادر انسان دی دا اسی ور خلاص دی پارڅ دا په څه بند مانی عام بیا داسې گمراه کی په دغه لین کې نورم پسې مخ کې کی ظاهر خدای بهادر دی دغه کې نورم پسې ور مخ کې کی افراط دی ورسې غلو ته تر حد ورواني نو ناجایز قتلونه پیو کی کله سړی کې ډرپو کی اوره جو بزدل دی ډر پوک دی آبانی داسی چل کئی داسی جال چغ نورم پسی ډر پوک کئی حتی چی فرضی جاد نیم کی نئی بیا د فرضی جهاد توفیق نه کیږي همت نه کیږي کینی په ځای باندې دا انسان معلومه کله کې انسان کله کې شیطان د چا مزاج کې دوی معلومه کیږي او بیا په بل طریقې باندې ګمراه کوي عالمان په یو طریقې ګمراه کوي جاهلان په بل صوفیان په بل دنیا یې ګمراه کړي دنیا صوفیان په دې طریقې چیرې یو طریقت دی یو شریعت دی دا جدا شیان دي ما دې باندې باس کړو طریقت شریعت ته دواړه وایي شریعت علم او علم طریقت په دې علم باندې عمل بس دا غشه هغه علم دغه عمل دواړه لازم دواړه دواړه لازم منظم علم او عمل علامہ محمود دالوسی رحمانی کی سورۃ کاف په تفسیر 14 جلد کې ویلو چې شریعت طریقت کې بار نشته کوم څوک چې شریعت طریقت کې فرق کوي هغه وایي داسې حال ته ورسېدم طریقت کې چې ما ته عبادتونه معاف هغه وایي د داسې سړي قتل واجب دی په دې اکتفا نه کې مخې ته وایي وقتل مثلي افضل من قتل میت کافر کم تن چې داسې وایي د یو یو سل شوروي د یو وابي وسل شوروي یو وابي نه یو تو وسل شوروي وایي هغه وایي چې د چا چې دغه عقیده چې دا شان وایي چه اوس الله ماته عبادت معاف کړی دی داسی انداز ته رسیدلی یم بزرګۍ کی الله معاف دی سی نقل کوي د اقوالو د صحیح پیرانو وای د دې سړي قتل دا واجب القتل دی بلکې تر سلو نورو کافرانو قتلوان د دغه یو قتل زیات ثواب دی شیطان دشمن دی مزاج بوي څوک په یو طریقې څوک په بل طریقې بدعتیان په دې طریقې باندې گمراه کړل چې یاره په دغه عمل باندې بس نه دی راسه یو څه نور هم ابن قیم وایي باهمت او بهمت معلوم کی یو سړی بهمت دی نو هغه داسې ګمراه کی چې پر زیات را پپری نو نور پسې بهمت یو سړی بهمت دی هغه په دې طریقې ګمراه کی چې یاره داسې عبادت چې دی دا دومره نه دی راسه لږ نور هم وکړه یاره نور هم وکړه په دې طریقې او دې طریقې او نو بیا طریقې پرې جوړې کړي، دغه یې جوړ بدعت او دا یې سپا ګمراهي، په دې طریقې یې ګمراه کړي دي. شر د شیطانه، لنډه دا شیطان کله سړي باندې افراط وي کله تفریط، افراط مانا کله سړي باندې خلو کړي، تفریط مانا تقصیر، یهود هم په دې ګمراه، چا افراط کړي، نصارا په دې تفریط، یهودو تفریط کړي په حق د عیسی علیه السلام کې، ول د زنا یې وتې، نصاراو غلو تجاوز کړي. حتی عیسی علیه السلام چې ابن الله یې ورته په دې ګمراه په یو طریقې ګمراه کله په بل طریقې ګمراه کله شیطان پر خالص صفا سچ موحدین هم ګوري کېدو چل چلای ارڅو جلا طریقې سره موحدان هم ګمراه کی او په بلی طریقې ګمراه کی یاره ته موحد استاتی دروغ د جوړ دا باس بالا عقیده خو مې سمه ده بايد ته چې اعمالو ته اهميت نه ورکوې دا بجای خود مستقل دليل دی چې ستا عقيده نه ده سمه عقيده دې خرابه دا ته چې دغه عقيده خو مې سمه ده اعمال ضرورت نه دغه دې د عقيدې خرابې ده دغه خو د مرجع او مذهب دی باید خو ته په ځان باندې پوه نه یې اره په دې طریقې باندې کله اعمال او افعال ته چې افعال کې چې هغه شرکي افعال عوامو ته څه پته لګي بای ته زه په خبره دا کار چې ته کې کدا کار شرکي کار و یا کې د مسامه د ته ته په دې نه پوسړو علماو نه ته پوسو کې علامه حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ما تاسو ته دا باز کړی دی حواله مشهور دي هغه یې کله کله کفري کنه بقول و فعل من غیر اعتقاد کله د سړي عقیده سمه یې الله مني قیامت مني جنت مني جهنم مني ملائک هر څه ذریات دین ټول مني بل خو یو سړی د قران پاک بې عزتي کوي دغه قران ته عقیده لري قران دا شان وګورئ پیغمبر تا کی دل ری خره پیغمبر اهانت کو ما الله نور داسی ګڼ شی افعال کتاب الارتداد کې بهرای کو راخ ډیر دا شان افعال دي اعمال چې په مجرد اغ اعمال او افعال سره کافر شمیرل کیږي ځکه هغه قرائن او امارات دي ګوار ایمان چی شو اقرار خو خو ګوری چی کلا اماره نه مقارنه کفر اماره نه د تکذیب کدا سیو قول فعل انسانو کی زیادلات کی د پاندرونی تکذیب دا سره ګور بیا به کافر یی بیا به کافر بلل کی شد زنار یو سره کی کنیسا ته سره زین اور الله من رسول من مرچ هغو په لباس باندې دغسې لباس کوي هغو په تیوارونو باندې ورګډي ګوري دا سړی قانونا قانونا معنا ظاهرا حکما دی ګوري د اسلام وتی د ازمش فتاوی ټول دغه شان وای دا به ته دوکه شه موحدان په یو طریقې په بل طریقې باندې گمراه کوي کله په دې طریقې ګمراه کې چې د اعمالو ضرورت نشته، کله داسې چې په قومیت او په تعصب یې سر اخته کړي، کله په عبث کې په فساد باندې اخته کړي. مشکات کې حدیث دی، ان الشیطان قد ایس من ان یعبده المصلون فی جزیرة العرب ولکن فی التحریش بینهم د شیطان اوس دا امید نشته چې جزیرة العرب د دې موحدینو په وطن کې د زما بندګي وسی موحدانو ته دا تمنست چې زما بندګي دي شروع کی په دې طریقې نشي ګمرا کړی ها ولکن فی التاریش بینام شیطان تمستا د فساد جوړولو څنګه شر څنګه کې څنګه شر شر فی التحریش بینهم موحدانو کې فساد جوړي قومیتی تعصبي یا اسی السلام کلام بنو نفرت مقاطع او بایکاټ او ضد او حسد دغه یو شی ولیکن فی التحریش بینهم وای چې شیطان دشمن دی الله مینی چې دشمن دی تم وای چې دشمن دی هر څوک هر انسان وای چې دشمن دی زموږ د نیکه دشمن عمر یې وقف کړی دشمن له ویلي وه چې الله که تیر قیامت پرېښودم زه به دا کوما کوم زه به ټول ګمراه کوم یو خو ستا مخلصین منتخب بندګان یې پکې عین بغیر دشمنی یې تا ته معلوم بیا ولې په خوله کې بای یاره څوک شیطان شیطان خدا شان د لاس نه نیولي ما کان لی علیهم من سلطان شیطان خو ګوري په چا باندې زور نو هغه خالی اوس ساچی تا خپل بدتینه ته دا سخکاری چې ستا خپل زړه صفانه شیطان اوس ساچو تا ګند زړه د اوس سیت کولا کو عمل پې کوي ولي کوي بای بیا نو چې په دې باندې په هم سوي چې شیطان دی بیا ولې اصرار کوي یو خوا سړی چې نه پوي زه چلو نه پوه دی نه خبر دی خو به خود لګیای ته چې په دې باندې پوي چې د الله را غلط ده بیا چې پیروان جاهل مرکب ګوري یا نه پوي بیا په دې نه پوه چې نه پوي په دې نه پوه په دې کدی باندې حقیقتا ته پوه نو پریشي ویلی وای جان مرکب عدم د علم او علم د عدم عدم د علم او عدم د علم په عدم د علم جهل بالجهل جهل مرکب اوریجو دام په خلو چې شیطان دې نو څه چا محکم یار ونه چې په دوی هم پوي چې شیطان په جو سپور دی نو بیا ولې منی بای زور خو نو پتا دی شیطان ممنه کنه بای دا مؤمنانو مسلمانانو چې شیطان حدیث کوي چې هر فاعل یعنی هر آتی به بسم الله دا به متعلق د بسم الله داسې لفظ راوړي چې دلالت کولی شي په هغه فعل او حدث باندې چې دی بسم الله د کوم فعل او حدث په شروع کې وایي اکل په شروع کې وایي متعلق به آ کولی نصرت په شروع کې وایي انصرو دا جنوزه بسم الله يدخل بسم الله يخرج بسم الله يأكل بسم الله ينصر أدري کوم فعل په شروع کې چې وای متعلق په داسې لفظ چې دلالت کولی شي په فعل باندې دلته موږ تفسیر په شروع کې بیا وای نو بسم الله تفسیر کوم بسم الله یفسر اوایاس چې د الله اوایاس الحمدلله چې د الله ستاینه کو د الله په صفاتونو دا دعا وکړو چې الله پاک زموږ دغه درس د مات ګډ درس قبول کړي خو غلطیان شي پکې لږ نه ډېری او هغه انسان خو مسلمان نه چا قصدن غلطي کوي نه دانشته تور چې غلطي وشي امید الله ته ډېر د معافی خپل حد تل امکان موږ تی مهنت کړي ما مهنت کړي دي او تاسو طالبانو هم مهنت کو ما خو طالبانو ته په یو موقع وی چې یاره عموما خو شپې نیمو شپو پورې دوو بجو پورې ناست دی خپل شوق دی مطالعه و یو شپه دوې درې داسې سهار پورې ناست راغلی ما چې دا طالبانو ته وی طالب راتلی چی مودی صاحب تا باندی وشت ورونه کړی زما څلور کاله کیږی چی شپه تر سهاره ناست یم نو تاسو مهنت کړی او ما هم خپل تر اوسه پورې الله دې قبول کړي او الله پاک دې د دې وز په دغه دنیا کې نه راکړي چې بس دغه مو یوي سي چې هغه عزت یې او هغه خدمتونه یې د عوامو چې دغه مو یوز نشي دغه مو معاوضه نشي دا دی زیاتی شي چې والله دی اصل یو ذاخرت کې راکی نو لاول به بانیانو د دې مدرسې ته دعا کوي اول بانیان اول بانیان زما والد صاحب رحمه الله چې هغه ډېر په حرمت مسکنت کې د دې ځای بنیاد ایښی و هغه و حاجي قمر الدین اکا و د بازار والا و حاجي اخلاص اکا و دغه کسانو صوفي اکا او نور ملګري د دوی سره وه حاجي عبدالرحمن او مولي احمد وغیره دغه ابتدایي او شروع کې خلک و مولي عبدالستار صاحب ملا فضل الرحمن اخونو نور نور دوی مهنت کو دي ځکه دا د دې مشرانو د مهنت یو نتیجه ده او د دوی د اخلاص یو ثمره ده ان شاء الله یو دور خدغه دا بالکل بنیادی دور د مدرسې دویم وار چې بیا کله تعمیر کمزوري سو او موږ دا اراده وکړه چې لږ وسعت پیدا کړو پراخي پیدا کړو تعمیر کې بیا داسې سره دس کسان موږ سره کښېنستو وای کې سره فهرست اجي سپایه کاو او محمود اغا او محمد اغا او قاری عبدالله دا او عجیب شکور اجمد ګل زه داسې یو تن یم بل نور بیا کښېنستو چې د آیت تجدید مو وکړو د دې تعمیر تجدید مو وکړو الله پاکه دې ورسو په اسانه باندې ورسو خلق دي کی تعاون کو زنانو کو ځوانانو کو بډاګانو پر چا دي کی تعاون کو الله پاک دی او ټول د خیر کې الله دې برکت ورکړي نو یو خو دې اول بانیانو ته دعا وکړي اول بانیانو کې بیا بالخصوص اول مدرس چا چې دې ځای کې د قران پاک در شروع کړو چې تقریبا ټول کلی دغه شاګردان تر ما پوري چې هغه مولانا محمد رفیق صاحب رحمه الله شیخ القرآن تنار مولانا صاحب رحمه الله زما په خیال تر شلو زیات کلونه به کېږي دلې چې به ده درس کوو شل دوه ویشت کاله یا به لا زیات سوي دوی ته به پته وي نو ډېر په محنت باندې هغه له دعا پکې وکړي نور د کلي چې کوم مشران دي او امیان یا علماي مولوي غلام سرور صاحب دی الله پاک وبخښي هغه له دعا پکې وکړي محنت یې کړی و د دين په باره کې هغه نور نور راشي حاجي سلطان مار اکا هغه دا اوس د چټان راغلي دي حاجي محمد غوث اکا د پاره دعا غوښتې ده قاری عبدالمتین چې شهید شوی دی هغه د پاره حافظ عبدالجلیل دا دواړه ورونه وا او دا دواړه زما شاګردانو د لې ما سره سبقونه ویلي په دغه مدرسې کې دا یو پروش کال یو وړم کال یو سش کال یو پروش کال شهید شو دا بل حافظ زبیر احمد شرودی وای شهید شوی دی هغه له دعا وکړي او بل دوا غشتل سي د حاجي ورمیر والده صاحب ډېرې بیماره د هغې دپاره دوا د جلواطي اخشي د هغې دپاره دوا بل زما ملګری دی او حاجي عبدالواسع د هغې دپاره خاص دوا وکړي چې الله مشکلات حل کړي او هغه طالبانو خدمت هم وکړي او ډېر خدمت یې وکړو الله دې د مال اولاد کې برکت ورکړي هغو ته دوا مجاهدینو ته دوا وکړي دې کلي ته دوا وکړي دې درسونو ته دوا وکړي چې الله یې را کلی په قائم دائم ساتي او الله دې قائم دائم په دې درسونو باندې قائم دائم ساتي یوازې زما درس نه دي تاسو علم کې دي نور درسونه هم ستا او بالخصوص مجاهدینو ته بیا دعا وکړي او د ملک پاکستان ته چې دا د تمام کفري نړۍ په نظر کې یو ازغې دي په یو فبل طریقې باندې کمزور کول غواړي خراپول یې غواړي څوک چې زموږ ملک خراپوي الله دې هغو خراب کړي الله دې هغو تباه کړي او داسې په اسانه به خراب هم نه کړي سته په دې ملک کې د ملک بچا اورې غیرتیان انسانان سته علما او غیر علما څه ښه خلک سته پکې چې هغه د دې ملک ډېر خیال ساتي نو ملک ته دعا وکړي کلي ته دعا وکړي عام دعا وکړي ټول انسانان له دعا وکړي مال دعا وکړي چې الله پاک صحت راکړي زما صحت خو تاسو ته پته ده انتهایی کمزوره و دنیا علاجون یو فایده نه کیده اخر کې الله پاک اخر کې هم د الله فضل اول کې هم د الله فضل خو اخر کې د الله د رحم زیات ظهور وسو بیا شسلما او الحمدلله والله را قبول کی او کوم کسانو چې د درس کې تعاون کړی هغه له دعاو کې خصوصي دعاو کې ټوله او کاغه اندرونی خلک کی کا بیرونی خلک کی خو تاون دومره نه چې بس خالي د اندرونی خلک پوره شي او همت دی کمزور باج خلک کمزوري باج طاقتوري اوس خبره نه کله خلک اخلاص کی خو هغه کمزوري دونه وس لري نه کوم چې وس لري هغه پوره وس کوي نه چې نه لري هغه اخلاص کوي خو بیا وس نه لري اوري تی خبرې از دا یو خرچه څوی دی وی ورځي دا ناظم صاحب او هغه شپز دوی ز پښتنو کې دی وی ورځي خرچه شل زره روپۍ ده دی د دې دورې دی وی ورځي خرچه خیر الله پاک خپل په فضل او احسان ورسول او زستی څه چاندا اوس نه غواړم بای هغه یو بیمانه و تیروار ما ده تذکرو کې بیمانه پکې و یارو زه ډیر ورختا زونه ما نه ما بیمانه چې بل دې وارخطا شوی دی ستا د چنده خو زه نه غواړم ووایي اه نو دا مې درته یې هسې دې کومو خلکو چې مرسته کړې ده یا یې لږ کړې ده یا یې ډېره کړې ده الله پاک دې هغو ته اجرونه ورکړي الله دې ثوابونه ورکړي او الله دې د هغو څخه قبول کړي خو همت لږ به کار به ټول کار کړي دغسې طالبانې ستاسو نظر لاندې خو شی دا یې چې ډېر انسانان ته دا پته ولاکړي چې دلته طالبان شته او که نشته وای او هو مولوی صاحب ته تر دا وخته سبق وایې کال کې دوره د وای دولس یوې بجې پورې سبقان وای ته تر دا وخته سبقان وای طالبان سته وای ستا د کلي مدرسه د شرم وکړه یار ځان دې خبر کړی نه دی په مدرسې ځان دې خبر کړی نه په طالب وسو طاقت هم لري ستا که ضرورت دې لنډې در خلاص کوم وای اوري د چا که ضرورت وي د خدمت هم په ما دې احسان نه يي په مدرسې دې احسان نه يي خپل سعادت يې بولي خپل ثواب يې بولي که يي دې او د چا چې ضرورت نه يي زموږ بيخي ضرورت نشته بايد لنډه يې ډايي که ضرورت وي انسانان ستا شریف غلط ستا په دغه مجلس کې ناست هغه په دا خوشاله شکرې ادا کړي چې یاره زما مال په سم ځای باندې ولګي دا دي زما تر نظر لاندې ستا تر نظر لاندې هم مدرسه هم طالب هر څه په سترګو باندې ویني هم ما پیژنې هم زما پلار پیژنې هم زما طالبان پیژنې هر څه تا ته معلوم دي بای تعاون کوي په خپل کوي بای استي خپل شي کوي یا واري شي او چې څوک نه کیږي موږ عادت نه دی بای چې چې سبا چې سبا دا وخت قطن نه وایي څوک یې کوي کوي دی خپل سعادت دی وبولي ثواب یې وبولي او وی بولي نو چې لږ سوچ وکړي دا موقع ده وې سړو دا موقع ده بالخصوص دا د تفسیر دوره چې دا موقع ده دنیا دنیا طالبان ستا چې ملکونه بدل دي ژبې بدل دي رنگونه بدل دي ازبک پاکستان بلوچ پاکستان حتی چې سرایکی پاکستان غری مفتی صاحب سرایکی دی میرخانه سرایکیان پکې شته او پښتانه پکې شته د یو وطن د بل وطن او وطنونه چې موږ بلکې زوم چې د څلور سره صوبو کسان په دې ځای کې شته ان شاء الله اگر چې د پېښور کسان شته د سند کسان ما ته معلوم دي تی ته معلوم دي لاس پنځه لس تنه دا دي ناسې پکښې کې د دې بلوچستان دا شته پکښې کې افغانستان دا خو ناموش ورو پنجاب دام یو تن نیمه غدی ستا پکشی کی بای او هغه د کوار دی لا کور بای دا خدمت دی دا الله په دې کلی رحم کړی دی دا دی هم نه ده زه دا هم نه وایم چې یاره زه دی ملایم زما په ملایي باندې خو بس یاره دا د الله پاک یو فضل و احسان دی په دې کلی دا الله تی د خدمت موقع در کړی دا دا د قران طالبان دي او مهنتيان طالبان او څنګه مهنت کوي ما د شپې طالبان منې کړي دي چې مه وایس بس کې چړو پاسېږي اورې جو ما منې کړي چې بس کې ویده سي بالا دا خو لا پرې د یو فرد ته ما دا نه دی ویلي چې تکرار ولې نه کوي ستاسو نظر لاندې ټول تکرارونه مهنت او بیا دون انسانان دون ښه طریقې سره ژوند چې نه ورانه نه بیرانه هیڅ یو مشکل پیش نه اورېدو بجای خود دغه یو کرامت ته ګرد په خندا په خوشحالي باندې ژوند او یوه طالب یو چپ قدم نه دی اخیستی دا کلی دی د کلی مابین طالبان ټول مشران دي طالبان دي علما دي دیر تن شاوخوا شاید علما دي په دې کې یو تن نیم پکې مفتیان دي په دې کې نو دنیا کسان دي د کلی په مابین کې وړوکی کلی دی وای الحمدلله هیڅ فریاد هیڅ شکوه نه راغلی د قرآن طالبان اصلي دا درته ویل چې وای سړو دا د الله پاک یو فضل احسان عمرې په ځان باندې دا الله ورته اعتراض استولي دي ته مهنت وکړي چې په اشتهارو یې راټولې ولا کې راټول کړي چې الله یې ونه کړي چې الله یې راوړي نو چې دا وې خدمت چې څوک کوي خپل سعادت دی بولي او د الله شکر دی ادا کوي چې الله تا ما توسره کو چې زړه خدمت وکم د الله شکر په چا دی احسان نه